الحروف الفرعيه حروف فرعيه الک حروف د عربیت سودی دو قسمه دي حرف په لغت کې څه توي په اصطلاح کې څه توي یا درته مخ کې تیر دي حروف دو قسمه دي یو اصلي او بل فرعي اصلي الف نه یا پوری حروف دي 29 دا کوم چې مخ کې وي اصلي حروف څو دي؟ انتیس. فرعي کوم دي دا؟ اې تاسو په دیارلسمه صفحه کې ما ذکر کړي فرعي حروف. همدغه حروف درته دې په نظم کې ذکر کړي بس. پوه شوئ که نه؟ وایئ واستعملو ایضا حروفا زائده. على التي تقدمت لفائدة كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالحمزة حين سهلت واستعملوا معنا صدا امام احمد طيبي رحمه الله درته وي منتل وایي عربو د دې نه علاوه نور زیاتي حروف هم استعمال کړي دي لفائده د پاره د یو فائدې او فائده څه شی ده که قصد تخفیف کله د دې د پاره چې سهولت فی النطق راشي تخفیف څه ته وایي چې په جبه اسان شي د پاره د قصد هلکه حرف اصلی دې ته وایي چې د خپل اصلی مخرج نه ادا شي او حرف فرعي دې ته ویل کیږي چې د خپل مخرج نه هم ادا سي او د بل سره هم تعلقي دا موږ مخکې ویلي په حروفو کې تاسو په قاعده کې ما دې وضاحت کړی ښايي بیا په دې کې د حروف فرعیو کې بعض هغه دي چې په قران کې استعمال شوي دي او بعض هغه دي چې قران کې نه دي استعمال شوي موږ به هغه وایو چې قران کې ته استعمال شوي دي ای د اته ذکر کړي سو ذکر کړي د اته او موږ مت ذکر کړیو کنه په قاعده کې د مت ذکر کړي یو دا غنه حمزه مسهله ده څه شي دي اې دا همزه کې اصل کې هغه وترین الصوتیین دې ځکه هغه دوه تارونه چې کوم دي د اوازونو په همزه کې یو بل سره په شکل کو جنگي پېښه نو आवाज بالکل په ګران والی سره روزي आवाज درون شي ګران شي عربو یره دا غډر ګران کار دی دا همزه دا غنا دا کیږي راځي چې تغییر پکې وکړو څه پکې وکړو نو تغییر پکې وکړو کله بدلی کله پکې تسهیل کوي کله ابدال کوي کله بالکل حذف کوي پوهیږي کنه پوهیږي او اکثر د تجوید او د قرات کتابونو کې وګوره د حمزه د بحثونو نه ډکی باب السکت علی الساکن قبل الهمز تسهیل په حمزه کې دی ته وای چې نیمه حمزه دا کې او نیمه الف یا نیمه حمزه دا کې نیم واو یا نیمه حمزه دا کې نیم یا دله تسهیل وای پوهیږئ کنه پوهیږئ تسهیل څه ته وای چه حمزه دی ادا کا نیم حمزه او نیم اغا حرف علت دی ادا کو چه کم حرکت اے پا حمزه بانی فتحه دا پا حمزه صدا نو تا نیم حمزه ادا کا او نیم دی الف په حمزه کسره ده نیم دی حمزه ده کنیم یا په حمزه ضمه ده نیم دی حمزه ده کنیم واو مثال به څنګه اے د فتح ا اسلمتم د مو قرات کې نشته خو مثال پیش کو ا اسلمتم نو جوز بدی کې تسهیل کې څنګه بوي اسلمتم حمزه کې څو خبري کله تحقیقی چې پورا په سختۍ ادا کې لکه تاسو اسلمتم دا تحقیق دی صحیح شو کله پکې ابدالي چې بدل یې کې لکه اوس په الف بدل نو ته به اسلمتم او کله پکې تسهیلی نیمه حمزه او نیمه الف نیمه حمزه نیم واو نیمه حمزه نیم یا اوس ګوره اسلمتم کې تسهیل ده اسلمتم وای زمون پر روایت کې نشتا مثال می پیش کو د کسری مثال به څنګه اذا ده کنه اذا زمون په روایت کې تسهیل سو دی دو قسمه دی یو وجوبی بل جوازی تسهیل وجوبی کم کم ځایونو کې دی یو ځای کې اعجمی خامخا به تسهیل کې فرض ده در باندې څنګه به اعجمی اعجمی دریم زمون پر روایت کې تسهیل جوازی ده الله اذکرین الان تاسو په دې پوه شوئ زموږ په روایت کې تسهیل وجوبي اعجمیون کې تسهیل جوازي د غدریو ځایونو کې دی نو ده په دې دوه شعرونو کې دا خبره ذکر کا وقد تفرعت من تلك دا حروف فرعيه روتي دي دي حروف اصليونه کل همزه لك همزه حين سهلت چې تسهيل د پکيو کو نو دا د حروف اصليونه روته کنه